الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها تخویف اخروی دی او زجر دی د هغه خلکو د پاره چې کم خلک منکرین د باس بعد الموت نه هغه وی د مرګ نه پس بیا ژوند نشته کم خلک چې دا خبره کوي دې خلکو چې دی دا خپل نفسونه په خساره او په تاوان کې اچولي دي قد خسر الذین یقینا په نقصان کې اچولی دي په تاوان کې اچولی دي هغه خلکو کذبو قد خسر الذین یقینا په نقصان کې پریوتی دي هغه خلک کذبو بلقاء الله چې هغه دروغ وایي د الله ملاوېدو ته موږ وایو په ورځ د قیامت الله سره ملاوېدل شته او ګورې چې د الله سره خو ملاو شي که نه بخت الله نو د جنت خوندونه به د نیر شي دا د مسلمانانو د پاره یو لوی سرمایه او دولت دی خو چې کم خلک د دینه انکار کوي چې نه د الله سره ملاوېدل نشته دا خواران په خساره او په نقصان کې دي قد خسر الذین په تاوان کې پریوتی دی هغه خلک په نقصان کې پریوتی دی هغه خلک کذبو چې هغه نسبت د دروغو کوي بلقاء الله ملاویدو د الله ته او دا دروغ ورته وایي دا دروغ دی او دا دروغ دی او د کمې پورې وایي دا دروغ دی دا دروغ دی حتی تر دې پورې اذا جاءتهم الساعه چې راشي هغوی ته قیامت بختتا اچانک تر د هغې پورې دوی وایي دا دروغ دی دروغ دی چې کمې پورې دوی ته قیامت نی راغلی چې قیامت ورته راشي بس بیا دا ختم شي دا خبرې خیال دی دلته مظهري صاحب نه چا تپوس کړی دی چې د دې څه مطلب د الله ملاوېدو ته دروغ وي دا دروغ دي دروغ دي کمې پورې ورته دروغ وي چې قیامت راشي اوس سوال پیدا شو دا بدعمله چې لګیا دی قیامت نشته او قیامت نشته نو دا خو تر مرګه پوري که نه چې مړ شو بیا د ده خبرې ختم شوې نو دا څنګه چې د قیامته پورې اوس دا ابو جهل دی ده به دا خبرې کولې چې نشته او نشته نشته دا ده چې کمې خبرې کولې کمې پورې وي د ژوند پورې وي چې مړ شو اوس خبرې کوي نه کوي نو دا څه مطلب دی چې دی تکذیب کوي او دروغ وایي د الله میلاوېدو ته تر دې پورې چې دوی ته راشي دغه قیامت نو هغه دوه جوابه کړي دي یا دا دی چې مراد د قیامت نه دغه وړوکې قیامت دی یو حدیث کې راځي که نه چې سړی مړ شي فقط قامت ساعته دغه قیامت راغی مراد دلته د قیامت نه څه دی مرګ ځکه چې مرګ ته هم قیامت ویلی شوی دی یا دا یا دا دی چې ذکر د قیامت دی خو مراد دی سبب د قیامت دی دا مرګ نه دی دا مرګ سبب دی د قیامت ته د ورتلو نو ځکه وایي دلته مراد د دې نه مرګ دی تر دې پورې چې راشي دوی ته قیامت یعنی مرګ بختتن اچانک نو قالو دوی به اووی یا حسرتنا ای زمونږ افسوس راشه دا دی وخت دی علا ما فرتنا پاغه کمی کولو زمونږه ای زمونږه افسوسه علا ما فرتنا پاغه کمی کولو زمونږه فیها په ژوند د دنیا کې که فیها ضمیر دنیا ته راجع کې ژوند د دنیا تم سیده چې ربه په دنیا کې هم څه کمی کو او که فیها کې ضمیر قیامت ته راجع کې نو ډېره به خوندو کې ای زمونږ افسوسه په هغه کمی کولو زمونږ فیها په باره د قیامت کې هلکه ډمانو تلو له ښه تیارو اجړاګانو له به ورتلو نور بدعملۍ به هم کولې خو د قیامت په تیارۍ کې مونږ د ټول نه زیات رستو پاتې وو په هغه کمی کولو زمونږ فیها په باره د قیامت کې وهم او دا خلک چې دي یحملون اوزارهم دوی به بار کی خپل به ګناهونه یحملون هغوی به بار کی اوزارهم بارونه د خپلو ګناهونو علا ظهورهم په خپلو شاګانو وهم او دا خلک چې دي یحملون هغوی به بار کی اوزارهم بارونه د خپلو ګناهونو علا ظهورهم په شاګانو باندې ګناهونه به بار کړي په شاګانو څه مطلب نو هغه نه دی مزري استاذ هم دقه حدیث اوس بخاري کې تیر نه شو چا به اوښ را په شا کړي چا به وزه را په شا کړي چا به اس را په شا کړي چا به سونه را په شا کړي چا به جامې را په شا کړي چې هغه څه غلاګانې کړي هغه ګناه به را په شا کړي الله خبر شئ ساء ما ډیر بد دی یو شی یزرون چې هغوی یې باروي اکثر کافران چې مغرور یو دا بدعملی کوي نو د هغې وجه دا ده چې دوی په دنیا مغرور دي چونکې د دنیا کې مال او دولت زیات دی په دې مغرور دي د دغه ته شا د دین ته نو وی وما الحیات الدنیا او نه دی ژوند د دنیا الا لعب مګر دا لوبې دي ولهو او دا عبس دي ولهو دا عبس دي لعب هغې لوبو ته وایي چې د هغې هېڅ مقصد نیخه لکه دا واړه ماشومان چې ټوله ورځ په دې دغه کې لمده ځمکه باندې ناست او یو شی کوي بل شی کوي خو مقصد یې نی دا کورسکی جوړ کو دا بل جوړ کو دا بل جوړ کا لعب هغه لوبو ته وایي چې د هغې هېڅ مقصد نی لهو هغې لوبو ته وایي چې څه مقصد یي خو د اصلي مقصد نه منې کړي اوس دلته دکاندار دی دکان یې اچولی دی او ګاک دی او دلته ورته ګاک ناست دی او دی تللی دی پورې غونډس کې کوي هلکه غونډس کې ولې کوي لږ ورزش کوم وره مقصد شته چې ورزش خو د هغه اصلي مقصد نه منې کړی دی چې دوکان دی نو دغه ته وایي لهوه هغې لوبو ته وایي چې یو سړي مقصد وي خو د هغه اصلي مقصد نه دغه کړي مشغوله کړي الا لعب مگر دا لوبې دي ولهو نو دا عبس کار دی که پوهیږی پوهیږی کتابونه وی او که نه پوهیږی خپل تیر جون ته وګوری چې دا څنګه و ولدار الاخرت او خامخا کور د آخرت چې دی خیرون هغه ډیر بهتر دی للذین یتقون د هغې خلکو دپاره چې هغه د الله نه یریږي او د بد عملو نه ځان بچ کوي بیا خاص کر دا مؤمن نه دی مسلمان ده چې دین ته شا کړي او په دنیا پورې نښتي او وایي ما سره وخت نشته نو دا غټ ناپوهه دی هلکه ماما په ورځ د قیامت چې الله تا ته کوم نعمتونه تیار کړي دي جنت کې د هغې نه خبرې د معمولي جنتي به دومره وي لکه دا ټوله دنیا چې دوه ځله کې دونه ځای به ور ورکوي دونه انعامونه به ورته ورکوي نو ته هغه پرېږدي او خالي په دغه دوکانګي پورې نښتې یا په دغه موټرګي پورې نښتې افلا تعقلون ایا تاسو عقل نه کوئ هغه ډیر همیشه نعمتونه هغه قربانوی د او د څه دپاره د دې معمولي لږو نعمتونو دپاره الله خپل پیغمبر علیه السلام وسلام ته تسلی ورکوي کله به چې رسول الله د دین خبره وکړه دی به ورته وی ته دروغجنې یو ځل اخنس ابن شریق نه دی ابو جهل سره کیناسته ورته وی هلکه نن زه او ته یو بل څوک نشته رښتیا وایې د رسول الله نامه ورته یادوي چې ده چېرته دروغ ویلی دي هغه ورته وایي والله چې په ټول عمر دروغ نه دي ویلی نو وایي دا بیا منو ولې نه تاسو پرونه ویلو دی ورته وایي منوي ځکه نه چې د ده خاندان نه دی کورنۍ د ده بره, بره نیکه دی قصی د قصی اولادې د ده خاندان سقایه چې هغه لوی عزت دی هغه د دوی سره دی د زمزم د اوبو خدمت نه دی دا دوی سره دی حجابه د خانه کعبې دروازه کلاول او بندول دا د دوی سره دی دا رنګې دغه چې دی ندوه هغه د دغه نه دی د مجلس مشري د دوی چې کوم قومي مجلس و دا رنګې رایه قومي جنډه هغه د دوی سره ده او اوس وایي چې نبوت موږ ته راغی نو موږ دا نور عزت د نورو قومونو ته بسی نو دوی وی موږ یې نه منو وی پیغمبر منو دا رښتونه دی خو چې دا کمی خبرې دی کوي دا خبرې نه منو دا قرآن موږ نه منو قد نعلمو یقینا معلومه ده موږ ته انه چې یقینا لیحزنک الذي خفه کوي تاله هغه خبره یقولون چې دا کافران وی فانهم یقینا دا کافران چې دي لا یکذبونک هغوی دروغجن نه وی تا ته ولکن الظالمین لیکن ظالمان او مشرکان بآیات الله د آیاتونو د الله یجحدون انکار کوي الله پیغمبر ته تسلی ورکوي که نن ابو جهل تا ته دروغجن وایي خفه کېږه مه ښه ولید تا ته دروغجن وایي خفه کېږه مه ولقد کذبت یقینا دروغجن ویلي شوي دي رسل ډیرو پیغمبرانو ته من قبلک مخکستانه نو هغه پیغمبرانو ته چې دروغجن وویل شو نو هغوی څه کار وکړه فصبرو نو هغوی صبر وکړه علا ما په هغه خبرو کذبو چې هغوی ته دروغجن ویلې کېدله و اوزو او په تکلیف ورکولو د هغوی ته په هغه تکلیفونو او په هغه دروغجن کولو باندې هغوی صبر وکړو فصبرو هغوی صبر وکړه علامه په هغې کذبو چې هغوی ته دروغجن ویلی شو و اوزو او هغوی ته تکلیفونه ورسولی شو حتی تر دې پورې موسی علیه السلام ته ګورئ هود علیه السلام ته ګورئ صالح علیه السلام ته ګورئ حتی تر دې پورې اتاهم چې راغی هغوی ته نصرونه امداد زمونږه څنګه مې چې موسی علیه السلام سره امداد کړی و هود علیه السلام سره مې کړی و او صالح علیه السلام سره مې کړی و او ځای کې دي که نه انا لننصر رسولنا زه د خپلو پیغمبرانو امداد کوم زما خبرې بدلیږي نه تا سره به امداد کوم ولا مبدلا نشته د څوک بدلونکي لکلمات الله د خبرو د الله ولقد جاءک یقینا راغلی دی تا ته من نبع المرسلین داغه خبر د پیغمبرانو نه چې دې پیغمبرانو ته الله څنګه نجات ورکو خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم خو رحمت للعالمین دی داغه د خپل امت سره بیا اندازې شفقت و کم سړی به ایمان نه راوړه د ده زړه ته به درد و دا ولې ایمان نه راوړي یو سړی به بدعمله او د زړه ته به درد و چې دا ولې ایمان نه راوړي یو ځل کافرو د رسول الله نه څه فرمیشي معجزې وغوښتې دا کار را لو که ایمان به راوړو دا کار را لو که ایمان به راوړو رسول الله هم دا دغه کوي د الله نه تقاضا کوي چې ربه که دا دې ورته ښودلې وي دا معجزې دې ورته ښکاره کړې وي نو چې ایمان یې راوړی وي ښه به وي الله ورته وایي دا ضدیان دي که شل معجزې ورته دغه کړي که نه د ایمان نه راوړي بیا الله پیغمبر ته وایي ما ته پته لګي چې د ایمان نه راوړي او که نه ته وله د ځانه معجزې راوړه هغه کولی شي وله پیدا یې که که ځمکې لاندې کوزېږي لاندې لاړ شه که اسمان ته خېږي اسمان ته لاړ شه چې څونه معجزې ورته راوړې راوړه که ستا قدرت وي خو ستا قدرت نشته په معجزو راوړلو کې و ان کان کبر علیک که چېرې ګراني پته ارادهم دا مخ ګرځول د دوی چې د ابوجهل ولې د دین نه مخ ګرځوي یا دا بل ولې ګرځوي فان استطعت که چېرې ستا طاقت ان تبتغي چې ته طلب وکړي نفقا د سورنګ فی الارض په ځمکه کې که دا وستی او لاندې سورنګ وباسي هغه ومې ځمکې ته ځان ورسې او د هغه ځای نه وله یو نښه راوړې زه راوړه وله که راوړی شي لیکن دا د انسان په طاقت کې نشته او سلمن یا تطلبو کې د پوړې فی السماء په اسمان کې چې اسمان ته وخیږي او د اسمان نه وله یو معجزه راکوزه کې فتاتیهم ته راتللو کې دوی ته بآیتن په یو نښه نشانه نه روره داسې نه دی ولو شاء الله که چېرې خوښه شوې وي د الله د دې خلکو ایمان لجمعهم الله به په زور دوی را جمع کړی وي علی الهدا په هدایت لیکن الله پوهیږي چې دغه سړی لایق د هدایت دی چې د هغه شوق هدایت سره دی د دې سړي دا لایق د هدایت نه دی ځکه دی نفرت د هدایت نه کوي فلا تکونن نو ته مه کېږه من الجاهلین د ناپویو نه انما یستجیب الذین یقینا دعوت قبل استا هغه خلک یقینا دعوت قبلی ستا هغه خلق یسمعون چې هغوی اوري د الله د دین خبره د یسمعون معنا دلته کوي یونیبون چې هغه الله ته رجوع کوي الله ته توجه کوي یقینا اوري ستا خبره هغه خلق یسمعون چې هغوی اوري ستا خبره پاتې شو دا کافر والموت او مړي چې دي یبعثهم الله روچت پکی دوی له الله مړو نه مراد دا د قبرونو مړي نه دي ښه مراد د مړو نه دغه ژوندي دي چې دا زړونه مړه دي زړونه په دین په زړه کې د دین شوق نشته والموت او دغه مړي یعنی دا کافران یبعثهم الله الله به روچت کې دوی د قبرونو نه ثم الیه بیا به دغه الله ته یرجعون دوی واپس کړی شي هلکه نور کار نه کوي خمه دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين دعا وکړه یا الله ته خدای خپل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د حالاتو اصلاح وکړي رب ته زموږ د احلاتو اصلاح وکړي رب زموږ عقیده هم درسته کړي زموږ اعمال هم درست کړي ربه زمونږ معاملات هم درست کې ربه زمونږ اخلاق درست کې ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې مونږ ډیر کمزور یو د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکې د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 د هغه ملګري دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پکې مقبول واپس خپل وطن ته بې ضرره بې نقصانه راورسوي د بازار خلکو ته هم دعا وکړي د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دنیا او د آخرت سعادت نصیب وګرځوي الله د قرآن مجید صحبت نصیب کړي وصلی الله تعالی